قباحتونه او پلیتای ذکر کوي مقصدی مسله اثبات د رسالت د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او بیا پنځلس پلیتای د عالی کتابو ذکر کوله اولنۍ پلیتی اولنۍ خواست سلو شپیتم کې ذکر کو چې اتخاذ الاخبار والرهبان بالتحلیل والتحریم خپل مولیان خپل پیران دا غي خبره دلیل ګرځولیو دا غي هر خبره جایز او غنا جایز او هغه منله قران دا غي رد کو او وی وی ورته اج د الله نه سوا نور اربابان منی سي نننی سبق کې دویما قواحت دویما پلیتی دا اغی ذکر کئی احتجاج بالباطل احتجاج بالباطل په غلطه خبره باندې جګړه کول چې دلیل ور سره نشته او جګړه کوي د اکبر بادشاہ په وخت کې په هندستان کې یو خبره مشهوره شو د شیعاګانو او د مسلمانانو ترمنځ او هغه خبره دا و چې شیعاګانو د خپل دین پرچار کولو او د مسلمانانو خلاف کولو اکبر بادشاہ مولا د بیازار او وختو هغه سره مشوره وکولا چې ملک کې مصیبت جوړ شوی دی شیعه پیدا شوی دي او هغه دین کې ورانه کوي مولا دو بیازا لس فوجیان وغوښتل وی ما لرا کوي لس فوجیان واغستل هغه له خپل کیوال اسلامی جامع و لواغستی او د مناظری ټیم مقرر شو چې د بادشاہ دربار کې و مناظره کوو مولا دو بیازه ډیر روخیار سره و د ډیران نه ځان سره سسخان چې په دې رواغستي او امسا کې ځوانډي کې بوګه کې خودي او د بادشاہ دربار ته راغی د بادشاہ دربار له چې مولا دو بیازه را نه وته هغه چپلې وی ګندوي نو شیګانو زر شکایت شروع کو زکه دا چپړاسی ماری لکې واله لکې واله دا اوس چې پاکستان کې ولا بوټ پالش والا وي کنه دا پخوانه دي بادشاہ ته وایو ورستا احترام اونو کو ستا عزت اونو کو او دربار له د دیران او د خوشایانو ګنده شپه لرا دنه د عیسی د شیګانو دا خیالو چې بادشاہ به غوسه شي او مولا د بیا زبر دربار نه وشړي او موږ مناظره وکړو هغه شوم کې په یو پلینینګ باندې راغلو نو وای بادشاہ سلامت دا شیې چې دي داخله دي او ما چې په بار زګه کې نه خو دې اسنه زلته نه وځم او د زمالې زما چې په لې نو شیګان ورته وی چې په مونږه غلا ثابت کا چې مونږ لا کړی دا ولادو بیا ورته وی ور تاسو د نبی رسول الله نه چپل نه وی پټې کړی شیګان د شیګان او غمشر ورته وی چې نه نه مونږ د نبی رسول الله په زمانه کې چرته چې مونږ دې چپل پټې کړی ولادو بیا زو هو ګډای ما مزغو مې کارونو کو دا ابوبکر صدیق نو پټه کړې د شیعه مولا دی ول علامه وي هغه وي چې موږ نه حضرت عمر رضی الله عنه ابوبکر صدیق په زمانه کې شیعه کار چرته چې دا غنه چې په پټه کړې ویره ذهن مې کار نه کوي د حضرت عمر نو پټه کړې رضی الله تعالی عنہ شیعه مولا بیا وایي چې موږ حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دور کې نیو او هو یرا ډیر زیات ګډا شوی ما اچھا په دې چې موږ پټ کړې تاسو د عثمان سي نورین نه پټ کړې رضی الله تعالی عنہ موږ دا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دور کې شیعاګان نو او رسول الله یا آیات شو د حضرت علی رضی الله تعالی عنہ پټ کړې وی مونږه شیعه ورته وای چې مونږ دا حضرت علی رضی الله تعالی په دور کې مونږ هغه یې ښا هم سره واغش تور کې تاسو دا د شګړي د نبی اسلام زمانہ کې تاسو نه وای د ابوبکر صدیق زمانہ کې تاسو نه وای د عمر زمانہ کې تاسو نه وای د عثمان زمانہ کې تاسو نه وای د علی زمانہ کې تاسو نه وای د دین مولدار دی د کور نوم روز دی چې په هغه سره واغش ته وی شو دا باجی مولا دلیل وسره نه اسی ابس لګي دله دې دله بیا دا مولا د بیا زما شان مولا پکاري دین زمون ټول نقل دی دین څه شی دی نقل دی اصل دین الله را لګل دی او ما او تاسو دا په نقل را رسیدل دی او د نقل د لپاره سند ضروری دی لکه مونږ مونږو د مستریکا مونږ د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نقل کوو موږ نبی علیہ السلام په دې طریقه موس کړي لانی صحابي په دې طریقه موس کړي دي موږ حج کوو د حج احکام قران کریم کې ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا په خلکو باندې د الله د رضا لپاره حج کول دي څوک چې د دې د طاقت لري اوس حج کې فرض دي په چا فرض دی نو په صاحب نصاب باندې فرض دی هغه سړي باندې فرض دی چې هغه د حج لکه د پاکستان نن سبا 9 لک 55000 روپۍ داخله ده چې دا 9 لک 55000 سره خپلي د چې کوم سلوي خرزي یا پیزه دې شلزي یا دو سلوي خرزي په سعودي کې تیرای چې دې دلته کې د چانه قرض وانه لي او کور کې بچی د چانه قرض وانه لي نو باغ سړي هش فرض دا نه چې دغه د حج ته دی خوراشي او آل دی بچ د خلکو نه سوال کوي یو دکاندار نو موږ له وړه قرض راکا بل له شری قرض راکا بل له غوړي قرض راکا او بچی د لوګي نه هلاکیږي نو دا حج حج نه دی په دا حج فرض نه دی یا دلته د خلکو نه سوال کوي چې حج ته راغلي مو پیسې را سره نشته د قرباني را سره نشته څه راځي نو د حج دا طریقه موږ د نبی اسلام نه زده کړې دا کس روزه ده دا کس زکات ته نو الله يهود ته وایي تاسو ولې جنگ کوئ په باطله طریقه دی وی ابراهيم عليه السلام يهوديو يهوديان وایي يهوديو او نصرانيان وایي نصراني دا غي جواب یا اهل الكتاب اے د کتاب خاوندانو یعنی يهود او نصارا قران کې چې کوم ځای کې لفظ اهل الكتاب راشي نو دینه به يهود او نصارا مراد لمتها جون فی الله لمتها جون فی ابراهیم تاسو ولې جګړه کوئ په بار د حضرت ابراهيم عليه السلام کې چې تاسو ابراهيم عليه السلام شیو ادا څه شیو يهودي یا نصرانيو وما انزلت التوراۃ او ابراهيم عليه السلام چې بارک تاسو فیصله کوي نو ابراهيم عليه السلام چې کوم دور کې نو هغه وخت تورات هم نو نازل شوه او انجیل الا من بعده مگر رسو دا ابراهيم عليه السلام نه راغلي نو بیا بکار د تورات او انجیل کې دا ذکر موجود وي افلا تاکلون نو آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ تاسو کې عقل نشتا ها انتم ها اولای تاسو دا کسان وای ها ججتم چې جګړه مکولا فيما لكم به علم فآغ خبره چې تاسو لا پاره باندې علم او عبور حاصلو نو که یو دلیل سره دی او ته جګړه کې پاګې باندې نو ته پاګې نو فلمت حاجونا نو ولی جنگ کوي تاسو فيما ليس لكم به علم فآ خبره چې تاسو سره باغې کې دلیل نشته یعنی به مطلب وناړه میږي لکه پښتانه اکثر پناه حق باندې اړمي نو ارټ بایلی او ډیران ګډي د ډیران دازې زماده نو په یو ډزو کې ببل ډزو کې نو جګړه په ډیرانی نو بیا ور رسوا بس کنه را ارټ خرڅ الګه وي پښتو مې وګټل ډیران مې وګټلو نو ډیران خدلا دو مرلې ښکاری خو سوار رس کنه رسمو کې چې د بل الله خدای نه ښکاری الله وي په هغه سي جګړه کوا چې هغه تاسو سره علم وي ځکه پوهه چې دا زماره چې کوم ستانه له باغې ولې جنگ کې والله يعلم وانتم لا تعلمون الله د خپل رضا یو ګرځي الله د خپل خوشاله یو ګرځي چې ته به مونږ رضا شي او چې کله بیت الله جوړولو الله زدا بیت الله جوړو ما دې لپاره جوړوم چې خلک راځي او ستا عبادت پکې کوي والله سنا بیت الله ما جوړ کړی دی زبر کی خدمت کوما او زما بچی بیل ماز شي نعوذ بالله زما بچی بی دین شي داسې بچي چې نه په اختر کې به جمعات پر علی پلار به لوی عالم دین شیخ القرآن او شیخ الحدیث به تیر شوی خو بچی به نه اهلی نو ابراهيم عليه سپکار دار چې هر پلار د خپل بچی د پاره دعا کوي چې الله زما بچي تابعدار وګرځي نو نو ابراهيم عليه السلام يهوديا ولا نصرانيا او يهودو تاسو عزير عليه السلام له ابن الله وای تاسو مشرکان یی نسوارا او تاسو عيسى عليه السلام ته ابن الله وای نو تاسو مشرکان یی او ابراهيم عليه السلام خو مشرک نه وو بیا دې چې موږ د ابراهيم عليه السلام عاشقان یو موږ دا هغه سره مینه کوو او دا هغه سره زمونږ مینه ده نو دا غي جواب ان اول الناس یقینا ډیر نږدې د خلقنا به ابراهیم ابراهیم علی السلام سره تا د ابراهیم علی السلام خو حکم خلق دی ان اول الناس یقینا د نږدې کانو د ابراهیم علی السلام نسوب دی للذین تبعوه خامخا هغه کسانه وختي چې دا غد ابراهيم عليه السلام تابعداري کړې و ابراهيم عليه السلام دوستان سوق دي چا چې د ابراهيم عليه السلام تابعداري کړې و وهذا النبي او هغه خلک د ابراهيم عليه السلام وخت دي چې د پیغمبر صلی الله عليه وسلم تابعداري کړې ده دا محبوب خلک دي والذین آمنو او هغه کسان چې ایمان وروړي دي په الله باندې نو هغه د ابراهيم عليه السلام وخت دي نو ستاسو دوست وسوږي دوست بستا هغه سره وی چې هغه دیندار دی تبا دوستی چا سره کې د دوست انتخاب په بدی کې چې اول هغه دا کې د توحید مرګري ساده سي مرګري چې سبا هغه جنت ته ځي چې تا ځان سره بوزي او کته جنت ته ځي چې هغه ځان سره بوزي ځکه د شفاعت لپاره سرورم شرط داري چې شفاعت کوونکې او چاله چې کوي دواړه د دنیا توحید سره دي پنځه شرایط د شفاعت او د شفارس کېدو یو دا چې قیامت واقع شي دویم چې اذن الهي او شهید الله حکم شي او دریم نبی رسول الله فرمایي انا اول من یشفا زبر ټولی دنیا ناول شفاعت کوما سلورم چې څوک شفاعت کوي هغه د دنیا نه توحید سره تللی او بنزم چاله چې شفاعت کوي هغه د دنیا نه عقیده د توحید وړي په کوړو ګناونو کې راګیر شوی نو چې کوم سړی عقیده د توحید وړي نو الله د جنت د زم خو ځان سره پلانې مرګره موزما لکه صاحب قران بلس کسان ځان سره جنت ته بوزي الله دې موږ داګه نو ورځي امين چا چې خپل بچو باندې الله کتاب زکه او هغه بچی د الله کتاب کوی الله فرمای د الله حبیب فرمای البسا والداه تاجن د مور او پلار له بداسي او تاج بسر شي چې دا غیر رڼا بدن اور او سپوږمۍ نم سیواوي دا چا لپاره چې چا په خپل بچی د الله کتاب زده کړی دی اوس چې کوم بچی قران زده کړی دی دا هغه څومره لوی مرتبه وي د صرف د بچی د ویلونه وجنا پلار لا او مور لا تاج پسرای الله دې موږ د امور او پلارونو ګرځي چې موږ په خپل بچو د الله کتاب زده کوو نو ابراهيم عليه السلام وای زما خوخ هغه خلق دی ما ته نزدیکان هغه خلق دي چې زما تابعدار دي وحاذ النبي او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدار دي والذین آمنو او هر هغه کس چې ایمان وروړي وخت خپل پیغمبر باندې ایمان وروړي نو بدا زما وخت یعنی دوست څوک دی مسلمان نو ته به د انډیا اکټر سره مینا نه کې ته به د عالم د قران سره مینا کې نو بچی نه شنو کې دي نو د حق پرس عالم نوم ورته کېدا د صحابي نوم ورته کېدا د الله نوم ورته کېدا مخکې دی ابد را ولا کلک عبد الله عبد الرحمن عبد الرحیم عبد العظیم یا د دو پیغمبرانو نوم محمد ابراهیم محمد اسحاق محمد یعقوب چې محمد صلی الله علیه وسلم هغه نوم دی مخ کی او د بل پیغمبر نوم ورپسې یا د صحابو نومونه ورته کېده هغه خلک چې غي په دین ځان قربان کړو او په دې خیال ورته کېدا چې زه دې خپل بچی لا دا نوم کېدم چې په دې کې الله هغه صفات پیدا کی کوم چې پاغه بند کیو چې تخبل بچی لقاب نوم کې دی یا ورته حسان نوم کې دی حسان بن ثابت د نبی عليه السلام شاعر او هغه حسان بن ثابت چې خلکو شاعری کولا هغه هم ځان سره کوم ګناهات کولو یو ورځ ورته نبی عليه السلام فرمایي حسان زما بارے کې څه ویلي دیو کنه الله څومره عجیب مقام به هغه وخت کې چې جناب محمد رسول الله د حسان بن ثابت نه تاسو کې چې حسانا زما باره کې څه ویلي هغه وی چې الفاظ کو ډیر دي تاسو د اجازه انتظار دی نبی علیہ السلام ولا منبر سمای کرسی ورته سمای او خپل صادر ولا غړی حسان راځدل تکینا او زما باره کې څه ویل غواړي وایا او جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احسن من کلم ترکت عینی زما دې سترګوستانه په دنیا کې بل خزنه لري او زما استاد محترم شیخ القرآن مولانا غلام حبیب هزاروی نور الله مرکزه هغه بوي واحسن منك لم تركت عين د دنیا یوې سترګې ستا نه مخکې ستا نه خسته بني آدم نه دی لیدلی و اجمل منک لم تلد النساء او ستا نه خسته تر اوسه پورې لا مور ناسته نه ده چې داسې بچی راوړی خلقت مبرئا من كل عيب اے دا الله حبیبا دا هر یو نقص ناستا جسم هغه پاک دی اس عیب در کې نشتا دا سه پیدا شوه لکه الله له خپل نقشه لګلې وا چې ما دا سه جوړ کا دا شاعر حسن رساله کې دا شاعرو د چا د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اشعار چې په مذهب د جناب محمد رسول الله کې جایز دي خو چې د قرآني حدودنا بهرونه زی یو خداوس دي کنه حق هو هو سره کیدا نه دي دا سندري دي دې ته اسلامي ډمان وایي دا په هغه سندره رباعي کې څه فرق نشته ها چې د جناب محمد رسول الله مدغه ویلي د الله صفات دي کړي یو نات ته یو حمد نو هغه خلک چې د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم سره مینه کوي هغه د ابراهیم علیه السلام په والله ولی المؤمنین او الله دوست مؤمنانو دی بیا ګورئ یا اهل الكتاب اے کتاب والو یهود و نصارا لم تهاجوننا فی الله لم تهاجون فی ابراهیم ول جنگ کوي تاسو موږ سره په بار د ابراهیم علی السلام کې وما انزلت التوراۃ نو نازل شوه تورات او انجیل الله من بعده مگر رسولنا فلا تعجلون آیا تاسو دا کار نه کار نه اخلي ها انتم هؤلاء خبردار تاسو دا کسان وای حاجتم چې جګړه جګړه مو کولا فی مالکم به علم هغه خبره چې تاسو سره باندې باندې دلیلو فلمتها جنان ول جنگ کوي فی ما هغه خبره کې لیس لکم به علم چې تاسو سره باندې باندې څه دلیل نشتا والله یعلم وانتم لا تعلمون الله خو پوریږي او تاسو نه پوریږئ ما کان ابراهیم نو ابراهیم علیہ السلام یهودیان ولا نصرانیه نه يهودي او نه نصراني لیکن کانا حنیفا مسلما لیکن هغه ولاړو کلک په توحید او تابعداري کوونکې الله ته رد شرک کوونکې او ما کان من المشرکین او نو دې د مشرکانو نه ان اول الناس یقینا نزدید خلقنا به ابراهیم ابراهیم علیہ السلام تا للذین کسان دی اتبعوه چې تابعداري کړې د ابراهیم علیہ السلام وهذا النبی او او دا پیغمبر والذین آمنو او هغه سان چې ایمان راوړل والله الله جل ولی المؤمنین دوست مؤمنانو دې ربنا